ما يفعل الله بعذابكم الله تاسو په عذاب باندې څه کوي مخه پکې څه کوي دم درته وخم ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم ابن قیم رحم الله یو ځای کې لیکي چې دا چا مال سرکشي خصوصا شودنه ور کوي لکه مثال په تور غوانه ودرېږي نو ماشاءالله دا دم ور لډیر مجرب دی ځکه خپل نعمت په دنیا کې څه شی دی لکه وایې کنه شوده او چې وادر نه شوده ونه سي نو ته غرق شي نو دا لوی عذاب دی نو ما يفعل الله بعذابکم سکه الله تاسو په عذاب باندې ان شکرتم نو شکر به ادا کې یروره چا مسلمان خبرې بنه کې دا چا مسلمان ظلم په دنیا ته نخ کارا کې ها ها الا من ظلم مگر چې پچا ظلم وکړې شو او ده مجبور ده استشه چې خامخا اوس به حاکم تا قاضي سیب تا دنیا والو ته جرګي والو ته د ظلم خایي چې دا سه ظلم را باندې کوي د سه کوي د سه وکانه الله سميع علي وې پوه شو په یو مطلب ها دا یو مطلب څه شي سر نخوخی الله جهر پزورا بسوئی دبد وینا بسوء من القول د بد وینا یعنی د چا ظلمونه د چا زیاته په دنیا والا او تنخ کار کوي ها الا من ظلم مگر چې په چا ظلم شو د محتاج شو لکه هغه سړی ستا یو وګه پټ کړي او ته یا الله کډی لهړی لهړی کا یا الله سلا پراولا یا الله د وچ تندر پراولا ان دونه مو آیا صرف دونه وای چې یا منتقم اے بدل استون کې الله یا منتقمو یا منتقمو یا منتقمو عاشقان را ای بود آرام جان کې رساند احرات اسمان د د اه اسمان ترسي ځان بساته ګره نو مظلوم د خیرونه بزان ساته د ودا بچو کې ودا بچو کې خدای د پدې اه کې الله یو قوت خو ده درې مطلب دا دی بد وینا الله نه خوخی من کفر کلمه بد خلینا نه وباسه الا من ظلم مگر هغه څوک چې پاګې باندې ظلم وکړي شو ظلم وکړي شو سمانه وکړي ها په دمانه زور وکړي شو ټوپک چا پسې اغسته کلمه د کفر وایا کنه لاړې بخای میکړي نو کله دا په ایمان باندې مطمئن وو سورته نحل 106 باندې راوي زړه نه بعد کفر کلمه نه وای د خلې نه بوای الله په دې دې نه نسی الا من اکرها ان یجهر بالسوء کفرا د کفر کلمه په زور وای امام قطرب دا سویلی چتی مولی صاحب سبق کې ستانه څوک مخ کې نه اول درسګه تا ستانه څوک مخ کې را نشي اول په سب کې تولاړې الله روزه را روانه ده عظیم خپل میاش ده برکتونه بینن عجیبا بارانونه بيد رحمت ځکه معلومات مونږ ته کېده چې تلاوت به کاو ایت دا بیا څه پتوا ماته بل کال لبا زمو مستقل جماعتي پته نه وای چې زبا بل چا سره یو ځای شوی او زبا د دې جهان نه ترم بل طرف ته لا يحب الله الجهر بالسوء تام د دې وخت نه فائدہ والا چې بیا به دار ازیا بنا تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیت من عراری باران د سرو سپینو وریږي زبد نصیب جوړه ته شکر سرو سپینو باران ده څوک بزان سره سوي سي څوک وی نه سي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول قطر مری شبدا الا من ظلم دالوی ظلم دې توګه دا غزنه لاړې نو پرتو ورلا وباسا خلق ته وای چې دیر شوم د خدای غرق دې قران دې سی وای وګوره ما ور دي ځان خبره نه کوم الله دې ما وساتي امام مجاهد دا سی ویلی تفسیر ما ور دیو ګورې 540 صفحه ول نجیل کې فلا باس ان یجهر بذمه باک نشته چې جهر وي کې دغه په بده خدا سے نه چې داغه به وسه ده او ته د خدای غار پسې لګیای نبی ابا دی الله غر کوي وکانه الله سميعا عليما دی الله اوریدونکو علم والا ان تبدو خیرن کخکارا کوي تاسو نه کای لرا یا پټوي خکارا کوي نه کای لرا یا پټوي منا تاسو دغه خکارا ورتا هغه سړی تا سره بدی کوي ظالم دی نو که خیره دی وکړي نو الله دې پینې نسی خو که د خیرو په ځای ته ورتا بډاګه دعا کې په ډاګه ور سره خېګړه کې چې دې دې د سې کوي خو زه د سې کوم او تو فو یا په پټ ور سره نه کې کې او تافو یا معافي ورته کې من خیریم نه کې بلکې دعا ورل کې معافی کې د بدینا یقینا الله فکون کې قدردان دې من ابدا رسخت دې عظمت دې اگر رسخت شو دا څه شروع راوایا یاد آئے چې د کفر کلمه وایا کنه وجنم دی نو کاوه دی ویلا خدای الله دې نسینا دا خورس خطو خو کاین تبدو خیرا کخکار ویلا تاسو د لا اله الا الله کلمه یا پپټ دی ویلا هغه درته کفر کلمه وای تا په زور سویلا لا اله الا الله یا دې په پټه ویلا او تعفو عنسو یا عفو دې وکړه د بدای من بالکل چپاتې شوې نه دې په ظاهره د کفر کلمه ویلا او نه دې د ایمان کلمه ویلا نه د پپټه د ایمان کلمه ویلا بلکې هغه تا ته وای وای وایا ته چپ پاتې شوې فإن الله كان عفوا قديرا الله دې عفو کون کې قدردان الکه پیات پویا شوي کړه پویا شوي پیات ان الذين يكفرون بالله هغه سان چې یقینا هغه سان چې کفر کوي په الله او پر رسول د الله سټل نه ان الذين يكفرون بالله یقینا هغه کسان چې کفر کوي په الله او پر رسولانو د الله او غواړي چې جدای راولي پمیان د حکم د الله او د حکم د رسول کې او وای چې مان لرو موږ په باز باندې او کفر کو په باز باندې او غواړي چې جدای راولي پمیان د دې کې او وای و یریدون او غواړي ایتخذو چې ونسي پمیان د دې کې بللار د زین دویم باب ده تر 169 پورې سو غټه خبره پکې سوال د يهودو چې تا تا قران په یو ځل ولې نه نازلېږي پیغمبر په یو ځل قران ولې نه نازلېږي یو الزامي جواب په پنځه ستو قباحتونو دغه سره دیم تحقیقی جواب په دولسو پیغمبرانو چې دولسو پیغمبرانو ته لګ لګ وه شوی لګ لګ وه شوی نو کما تم لګ وه رااله نو څه کافر شوم وګوره دا تحقیقی جواب په 163 کې کیږي خدا خبره یاد ساتي ګوره مسله به حل شي دیمه خبره صداقت د قران په 166 کې درېمه خبره تخویف اے کفرن کاملا ثابتا حقا یقینیا والذین آمنو تفسیری کبیر وای آ کسان چې مان راوړې په الله او پر رسولانو د الله جدای نه کوي په ما بین دی او تند دی پیغمبرانو کې دا کسان زر دی چور بکې دیو ته الله اجرنا د دیو وکانه الله غفور الرحیم او د الله یا الا قلیلا من پل گو احکامات ایمان راوړي او په سبب د کفر د دیو او په سبب د کفر د دیو او اینا د دیو په مریم باندې بهتان عظیما بدناما لویا په مریم باندې دغه دوا قباحتونه چې په مریم باندې بهتان لګی او کفر کوي پاتونو د الله هغه په سولې کړې شوی وجلې شوی د عیسی سره چاته یو شان کړې شوی دی وایا لهم دیوتا دیو چې څوک وجلې دی داغه د عیسی علی السلام په شان کړې شو عیسی په شکل متشکل او نو دی ویل بارې مونږه عیسی علی السلام مړ کړ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دیو چرته وجلې وو بلکې الله هغه خو پورته کړي او بر رفعه الله الی الله ځان ته اوچت کړ دې نو هغه چرته وځي دیو هته تیانوس غریبې زره زره کړي تی تیانوس یاد دې درته راجم شو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وسوجنی تی تیانوس ته کاکا ته ما نه دن نشو سړی راو باسا ا غریبی سار شه دیو چې د سنې عیسی علیہ السلام هغه د مرای نه نیولای وان الذين اختلفوا فيه یو سړی ته له ګوندر ته ګوندر ګوندرم لیدلی دا ټک نخکته ټک سره پاکي میخ دا ګوندلو میخ ډېری مشهورې په خوا اوس پته نه لګي سړی تل د ګوندلو میخ راولي پیسې ځان سره وړ دې بیا میلې ته تل دینو کې مې خینه دا خوښ شوی الته خپلوان دې هغه کرور غلې چې شپه به حکم نبی ابزم هغه اتصل رااله ویل مې مې خمې غستلا خو خو خمې نشولا نو ته پته ولګی چې جیب کې څه شته دې څه شته مشوره په دې باندې وشوه چې د وجل غواړي مړ به کو خخ به کو چاته پته لګي چې د دلته راغله او بس خبر اخلاص مشوره کوي شان الله ته ګورا دې سړی په وګ باندې دا خبر الله را واستلا اخوا کوئی مشوره کوي خدای واورې دلا الله ورځې پراله وسو کبه ور بیرته کوي نو خلق پسې بیا منډه کوي کور نه بیرته کوي نو د دې عجز بد شپې سهالي نو غل دا عجز کوم دی بس چې کومه ده په دې کټ کې پروت دی اوس دیو خو وجنه خو لګرستو کنه وروره چې شپه پخه شي دی ودشي شان ربانی ته ګورا د دې يرنا روغن ته کې برا تود دې روغه ته وخو غاله تود ته وخو خدای تود ته وخو نو سکټ هغه لا جوړ کړ دې بهر کنه دا غوی یو بل بچی دی هغه د مشورې نه نه دی خبر دی د کور یو بچی دی و پر لتل لری پټی دا یا غریب راغله ماشاءالله کوله کټ پروت دی زبردست کټ دی ډیر مزدار نو بسیسته پکې غزیدلې دی ستړې سړې وسته ود شوه او غبر ابل په کوم ځای کې دی ستوت کې ناس دی اوس دی ټو کیا غانه او څه شی او ټور راغلی سړی نه تاو شوی دی جو ان پن کې اخ بیا دې ته نه چې الله صادر ته واړه او څه چلو کا خو بس خرپلې خرپلې کړ دې پر بچې خرپلې خرپلې کړ وشرانا منا را وړدا ګور خپل بچي وجلې الله هریان شو چغي والے کوکی والے اده غا بر ګور توت ده کنه اله پکې ناشته رپورټ وشلو زمون کس چا مړکا وجلې دیو دې رپورټ کو زمون کس چا مړکا پای کې کسان رالل کسان رااله لوس ګوري کته ګوري پورته زی ماشاء الله تفشیش کوي تاندار سے تفشیش کوي دا چا مړکا څنګه شا څنګه شا قصه قطاره کوي څنګه هو جلیشا څنګه دا دونه گزارای پکې دلې او تاسو نه خبرې دلې دا په کم ځای باندې راغوخته ده ماشاء الله تفشیش کوي کنه چا سرم دشمنی وا چا سرم څه قصه وا چا باندې برا پورت درج کوي هغه پر سړی توت والا اتندار صاحب چورته کې وې خدای دا پارا کمی بچ کولای شي زتا ته قصه کوم اگر ته تر کوشه مړه ماشاءالله بس هغه د ګل پشان قصه کړدا چې د شي چل شوی به او لا یؤمنن به قبل موته دو زمیرنا دوان عیسی علی السلام تراجی او قول داده نشته د اهل کتابونه نشته د کتابیانو نه مگر خامخا ایمان براوړي په عیسی علی السلام باندې مخکې د مرګ د عیسی علی السلام نه ټول خلق با مسلمانان شي بیا مخکې د مرګ مخکې د مرګ ایمان براوړي په محمد رسول الله قبل موته مخکې د مرګ د عیسی نه عیسی علی السلام چې کله دنیا ته راشي هر څوک به بیا په محمد رسول الله مسلمانان شي بس هر څوک به بیا نبی علی السلام مني ويوم القيامت وذلك عند نزول دا په وخت د راتلو د عيسى عليه السلام کې نو پته ولګی چې عيسى عليه السلام بر زنده ده قیامت ته نږدې برازي او محبوب عالم ویلو يهود تا اي انزل فيكم ابن مريم ابن مریم با دنیا ترازی حکما عادلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر یو سړی به زکات پیشا کړي وړي با یو تبه والا هغه پرې هټ زو رکشا راته زکات زکات خور کارم یا سیبا یا مولی سیب توالا نئی نئی ما سره گنجائش نشته یا امام سیب ته والا ويصلى ويصلى عليه المسلمون وفات بشینو مسلمانان به موږ د جنازه کوي اخرجه احمد باسناد جيد سند دې جيد دې فينزل عند مناره الشرق دمشق ومشرق مناره د دمشق باندې ورا کوزيږي مسلمو ګورئ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين او پرز د قیامت شبا په دیو باندې گواہی کوونکې په صاحب د ظلم دا کسانو چې يهوديان حرام کړیو موږ په دیو باندې پاکیزه سيزونه چې حلال کړی شو د دیو د پاره او په صاحب د بندولو د دیو د لارې د الله نه ډیرو لرا او په صاحب د غستلو د دیو سود لرا او دیو منه کړی شو د دې سودنا دیو منا کړی شو د دې سودنا او په سبب د خړلو د دیو مالونو د خلکو لرا پناه قبانه او تیر کړ د موږ د کافرانو د پاره د دیو نه عذاب دردناک سود لکه په دې امت چې حرام دی په غویم حرامو لیکن مضبوط خلق په علم کې د دیونه مؤمنان ایمان لري پاغه څه چې نازل کړی شوی دی تا ته او پاغه څه باندې سلویخ کال دی رزینی دی اربعین سنا سلویخ کال راغل دی اخرجه احمد بس اسناد جید تنګوره دولس پیغمبرانو ته قران ورکړی شوی دی دولسو کې پیغمبرانو ته کتاب ورکړی شوی دی صحیفه ورکړی شوی دی او لګ لګ لګ لګ نو که محمد رسول الله ته قران راغې نو لګ لګ راغې نو دا سنوي خبره نه ده ان اوحینا الیک یقینا وحی کړ دمغه ته پیغمبره لګا لګا کما وحینا الی نوح لکه څنګه چې موږ وه کړی و نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته درې سلسله د نبیانو دی د آدم نه تر نوح پورې پدې کې صرف ترغیب او فضایل د نوح نه تر موسی کلیم الله پورې پدې کې رد شرک شروع شو بل لسان صرف په جواب باب بد بد بد الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب البخاری کې استاسو خیالي اول دا آیات پیش کړي وحی محمد رسول الله تدا سوا لکه څنګه چې وه نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته لکه وه نوح علیہ السلام ته د شرک وه رد شرک اثبات د توحید پیغمبر خلاص تا تم اول دا سوا پیغمبر خدا باندې لګ لګ وه لګ نوح علی السلام باندې چې لګ لګ وه ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین او نور پیغمبرانو ته من بعده رسل دینا وه کړه موږ ابراهیم علی السلام ته وای کړي و مونږه اله ابراهیم ابراهیم علی السلام ته ابراهیم علیہ الصلات والسلام ته اسماعیل علیہ السلام ته اسحاق علیہ السلام ته یعقوب علیہ السلام ته اولاد د دیو ته عیسی علیہ السلام ته ایوب علیہ السلام ته یونس علیہ السلام ته هارون علیہ السلام ته سليمان عليه الصلاه والسلام ته ورکړې موږ داوود ته زبور زبور جدا ذکر کا اشاره دیتا ده